الله رسوله داسې عمل راوښیه چې جنت ته مې بوځي او له دوزخه مې لرې کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل د الله تعالی عبادت کوه هیڅ شریک مور سره نسه لمونځ کوه زکات ورکوه او خپلوي پاله د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مو زاسې ملیاس هرکلی کوم په پایل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځو په کندوز کې د دښمن په پوسته مجاهدینو چاپه ووهله چې په ترڅ کې دوه ویشت تنه اربکیان مړه او ژوبل شول په ګردیز کې دوه ټانګونه ویجاړ پنځلس تنه عسکر مړه او ټپیان شول د کندهار ولایت په نیش کې د دښمن د اکمالاتي کاروان لس عرادي وسایط تخریب شوي د بادغیس ولایت په جوند کې د نولسو کلیو خلکو د اسلامي امارت کلک ملاتړ اعلان کړ. د هلمند ولایت په ګریش کې د لیزري وسلو په مټ اووه مزدور سنګري اربکیان وویشتل شول. شمډی دهر یو دښمن واړه ارزوګان شي شمډی دهر یو دښمن واړه ارزوګان شي د خبرونو تفصیل په کندوز کې د دښمن په پوسته مجاهدینو چپه ووهله چې په ترڅ کې دوه ویشت تنه اربکیان مړه او ژوبل شول د منصوري عملیاتو په لړ کې تېره شپه د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ د جوی بیګم سیمه کې د مزدور دښمن په پوسته باندې مجاهدینو چاپه ووهله چې په ترڅ کې د قومندان زبیح په ګډون نه تنه اربکیان وژل شوي او د قومندان ستار په شمول دیارلس تنه نور ټپیان شوي. په عین زمان کې له هغو کومکي عسکرو سره هم کلکه جګړه شوې چې غوښتل یې سیمې ته د کومک لپاره راشي. هغوی هم د درنو تلفاتو په ګاللو سره بیرته تښتېدلي. په دغه پیښه کې دښمن ته له درنو تلفاتو اړولو وروسته مجاهدین بیرته خپلو سنګرونو ته ستانه شوي او الحمدالله هیڅ تلفات نه دي لیدلي. په یاده چاپه کې چې د دښمن په پوسته باندې ترسره شوه، له لیزري وسلو څخه هم کار واخیستل شو. دا په داسې حال کې ده چې وړمه شپه هم په دشت ارچه کې د دښمن یوه پوسته د لیزري عملیاتو په ترڅ کې فتح شوه او پنځه عسکر پکې ووژل شول. د ژمي په موسم کې مجاهدینو د هېواد په مختلفو برخو کې د دښمن په پوستو باندې د چاپو او د زرې عملیاتو له ترسره کولو ته زور ورکړی او هره شپه ګڼې پوستې نیول کېږي او درجن درجن عسکر، پولیس او اربکیان پکې له منځه ځي. په ګردیز کې دوه ټانګونه ویجاړ، پنځلس تنه عسکر مړه او ټپیان شول. له پکتیا ولایت نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې تېره شپه شاوخوا یوه بجه د یاد ولایت مرکز ګردیز اړوند د فقیرخاک سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د مجاهدینو له لوري برید وشو چې په پایله کې درې تنه عسکر قتل یو شمیر نور ټپیان شول دغه راز په پوسته له برید وروسته د مجاهدینو د ستنېدو په مهال د دښمن د هغو عسکرو چې مجاهدینو ته په کمین کې ناست او یادې پوستې ته د راتلونکي کومکي قوې ترمنځ هم خونړۍ نښته وشوه چې په مهال یې دوه ټانګونه ویجاړ شول او دواړو لورو ته مرګ ژوبله واوښته په خبر کې ویل شوي چې د یاد مرکز اړوند شیخانو سیمه کې د ګوډاګي ادارې د کمپاین عسکرو د مجاهدینو تر کارندو بریدونو او کلکې محاصرې لاندې راغلل چې په پایله کې یې اووه تنه عسکر ووژل شول او پنځه تنه نور ټپیان شول خبر زیاتوي جګړې له دښمن سره د ورځې تر پایه پورې دوام وکړ چې په پای کې د دښمن راغلي عسکر پولیس او اربکیان بیرته په شرمېدلي ډول وتښتېدل د کندهار ولایت په غورک ولسوالۍ کې پوسته فتحه یوولس مزدور عسکر قتل، یوه شوبله او ګڼ مهمات ولجه شول. د منصوري عملیاتو په لړ کې بېګا شپه دوولس بجې د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ اړوند د کیکک په سیمه کې د مزدوري اردو په پوسته وسلوال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې لیزري وسلې وکارول شوې، تر نیم ساعت پورې دوام وکړ. د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت یولس تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل چې جسدونه یې په پوسته کې پاتې شوي د یاد ولایت د نیش ولسوالۍ اړوند د کندې په سیمه کې د مزدور دښمن په هغه موټریز کاروان پرون وسلوال برید او د خښ کړای شوو ماینونو په مټ چاودنې ترسره شوې چې له امله یې تر لس زیاتې شوبلي رینجر موټر او اکمالاتي موټر تخریب او دښمن ته مرګ ژوبله واوښته همداراز پرون سهار وختي د یادې ولسوالۍ په امنیه قومندانۍ توغندیز برید هم شوی چې دښمن ته پکې تلفات اوښتي او یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت د خاکریز ولسوالۍ اړوند د سیاسنګ درې په سیمه کې پرون سهار د مزدور عسکرو په پلي ګزمه د ویشتونکي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له امله یې څلور تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې رینجر ویجاړ نه تنه پولیس مړه او ټپیان شول پرون سهار شاوخوا اته بجې د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ اړوند ټنډي مرغه سیمه کې په مزدورو پولیسو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو. خبر وايي په دغه برید کې رینجر ویجاړ، څلور تنه عسکر ووژل شول او پنځه تنه نور ټپیان شول. د لغمان ولایت په علیشنګ او الینګار کې د دوو قومندانانو په ګډون اووه تنه پولیس مړه او ټپیان شول. پرون ماښام شاوخوا شپږ بجې د لغمان ولایت مرکز مهترلام اړوند د علیشنګ سیمه کې د شریرو اربکیانو د راټولیدو په ځای د مجاهدینو له لوري د ځای په ځای شویو چاودیدونکو توکو په مټ چاودنه وشوه. د خبر په اساس چاودنه د ځانګړي تکتیک له مخې ترسره شوه او په لړ کې د پوستې قومندان کمال او د هغه دوه تنه ساتونکي مړه او ټپیان شول. دغه راز پرون سهار شاوخوا لس بجې د یاد ولایت الینګار ولسوالۍ اړوند د کوخي سیمه کې د مزدور عسکرو په ټانک د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه ترسره کړه. د خبر په اساس په دغه چاودنه کې د پوستي ټانک په ټولیزه توګه ویجاړ شو. دغه راز یو تن عسکر ووژل شو او د قومندان حریب په ګډون درې تن عسکر ژوبل شول. د بادغیس ولایت په جوند ولسوالۍ کې د نولسو کلیو خلکو د اسلامي امارت سره کلک ملاتړ اعلان کړ. د بادغیس ولایت له جوند ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې تېره ورځ د یادې ولسوالۍ اړوند د جلایي په سیمه کې د همدې ولایت لپاره د اسلامي امارت د مرستیال والي او سیمه ییزو مجاهدینو او قومي مخورو په هلو ځلو د جلایي قوم ټولو خلکو چې په نولسو کلیو مشتمل دي د قومندان نجیب الله خان په سرمشرۍ کې د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت کلک ملاتړ اعلان کړ. همداراز د یادو کلیو خلکو په یوه خوله د اسلامي امارت له زعیم امیر المؤمنین شیخ الحدیث و تفسیر مولوي هبت الله اخندزاده حفظه الله سره بیعت اعلان کړ او کلک هوډ یې څرګند کړ چې نور به د ژوند تر پایه د اسلامي امارت مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي او په دې لار کې به له هیڅ ډول قربانۍ ورکولو څخه دریغ نه کوي. د اسلامي امارت مجاهدینو هم له نوموړو مننه وکړه او دا یې د دین او هیواد په ګټه کار وباله. د یاد ولایت د ابي کمري ولسوالۍ اړوند د سربند په سیمه کې پرون ماسپښین دوې بجې د مزدور دښمن په پلي ګزمه د خښ کړای شوي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله د قومندان فیض محمد په شمول دوه تنه مزدوران ځای پر ځای قتل او درې تنه نور ژوبل شول. او یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت غورماچ ولسوالۍ په مربوطاتو کې دولس تنه غله چې په عامه لارو کې به یې خلک شکول موټرسایکلونه او روپۍ به یې ترې اخیستې د اسلامي امارت مجاهدینو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې ژوندي نیول شوي او قضیه یې د اسلامي امارت شرعي محکمې ته سپارل شوې همداراز د یاد ولایت د مقر ولسوالۍ اړوند د میر حمزو په سیمه کې بیګا شپه څلور بجې د مزدور دښمنو په پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې تر دوه ساعتونو پورې دوام وکړ په پایله کې دوه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو په پیښه کې یو تن مجاهد هم زخمی شوی د غزنی ولایت په دیک ولسوالۍ کې د مزدور عسکرو په قرارګاه برید ترسره شو پرون غرمه شاوخوا یولس بجې د غزنی ولایت دیک ولسوالۍ اړوند د یونټ سیمه کې د مزدور عسکرو په قرارګاه د اسلامي امارت مجاهدینو توغندیز برید ترسره کړ د خبر په اساس برید داسې مهال ترسره شو چې دننه په قرارګاه کې له کابل څخه د راغلي لوړ رتبه هیئت په مشرۍ مهمه غونډه روانه وه. د معلومات له مخې د برید په پایله کې غونډه ګډوډه شوه، دښمن ته تلفات واوښتل او راغلی هیئت بېرته په شرمېدلي حالت کې له سیمې وتښتېد. د یاد ولایت د ګیلان ولسوالۍ اړوند وړو سیمه کې د شریرو اربکیانو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. خبر زیاتوي، د برید په مهال د پوستې زیاتره حصه ویجاړه شوه، دغه راز د یو تن شریر اربکی ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. همدارنګه یو میل پیکا ماشیندار، یو میل نارنجک، یو میل کلاشینکوف او یوه اندازه مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل. په نښته کې لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. د فراه ولایت په فراه رود کې پوسته فتحه، اته پولیس قتل او ګڼ مهمات یې ترلاسه شول. د فراه ولایت د فراه رود ولسوالۍ د بازار په شاوخوا په شپږو پوستو بېګا شپه یولس بجې د اسلامي امارت مجاهدینو وسلوال بریدونه ترسره کړل. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، کابو دوه ساعتونه یې دوام وکړ. د بریدونو په پایله کې یوه پوسته په مکمله توګه فتحه او پکې میشت اته تنه مزدور پولیس قتل یو موټر یې وسوځول شو همداراز له دښمن څخه یو راکټ درې چلتر ټوپکونه او ګڼ مهمات نیول شوي دي مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نه وزیان نه دی اوښتی او یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت د بلابلوک ولسوالۍ اړوند د نواباد په سیمه کې بیګا شپه دولس بجې د مزدورو پولیسو په امنیتي پوسته وسله وال برید ترسره شو د برید په پایله کې د قومندان فیض محمد په شمول درې تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او څلور تنه نور ژوبل شول او یو بل خبر زیاتوي چې د فراه په مرکز کې دوه تنه مزدور پولیس د دراسکو په مټ قتل شول د هلمند ولایت په ګریش کې د لزري وسلو په مټ اووه تنه مزدور سنګوري اربکیان وویشتل شول بیګا شپه څلور بجې د هلمند ولایت د ګریشک ولسوالۍ اړوند د ترابي هوټل ته څیرمه د مزدور سنګوري اربکیانو په دوو پوستو د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شول د بریدونو په پایله کې اووه تنه سنګوریان وویشتل شول چي پنځه تنه يې ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. مجاهدين ته لله الحمد هيڅ نوع زيان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د سنګین او ګریشک ولسوالیو ترمنځ د ډاګو په سیمه کې سنګین ته پر غځېدلي سړک بیګا شپه درې بجې وسلوال برید ترسره شو. د برید په پایل کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت شپږ تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل شول او پاتې یې په تیښته ولاړل په پوسته کې د دښمن څخه درې کلاشینکوپونه یو چریکي هوان او یو راکټ او ګڼ مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی یو بل خبر زیاتوي چې د ګریشک ولسوالۍ اړوند د پارچاو په سیمه کې بیګا شپه دولس بجې د مزدوري اردو په پوسته وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې د پوستې ټاورونه تخریب او پکې میشت شپږ تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول په پیښه کې یو تن مجاهد زخمی او یو بل د شهادت لوړ مقام ته ورسید همداراز د یاد ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د تبیلي په سیمه کې د ولسوالۍ مرکز ته پر غځېدلي سړک د مزدور دښمن په پوسته وسله وال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، په پایله کې یې پوسته په ټولیزه توګه فتحه، پکې میشت پنځه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو. په پوسته کې دوه کلاشینکوپونه، یو خپیپ او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل. د زابل ولایت په میزان کې د قومندان په شمول درې تن عسکر مړه او ژوبل شول د زابل ولایت د میزانې ولسوالۍ اړوند د برق د پوستې قومندان سرباز د مجاهدینو د وسلوال برید په ترڅ کې بیګا شپه یولس بجې وویشتل شو چې وروسته یې د مرکز قلات شپخانې ته له لېږدولو وروسته سا ورکړه همداراز د دانش په پوسته بیګا شپه د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې له امله یې یو عسکر قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. د یاد ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې یو مزدور عسکر ووژل شو. د سرپل ولایت په سوزمن قلعه کې یو کال وړاندې نیول شوي عسکر خوشي کړل شول د سرپل ولایت له سوزمن قلعه ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي هغه د مزدوري اردو عسکر چې یو کال وړاندې د یوې مهمې پوستې د فتح په مهال ژوندي نیول شوي وو د اسلامي امارت د لوړ رتبه هیئت له لوري تېره ورځ د ضمانت په اخیستلو سره خوشې کړل شول او خپلو کورونو ته ستانه شول. د خوست ولایت په صبورویو کې پنځه تنه عسکر ووژل شول. تېره شپه شاوخوا نهه بجې د خوست ولایت صبورویو ولسوالۍ اړوند د یعقوبیو په سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو د سپکو او درنو او لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره کړل. د خبر په اساس جګړې تر ډېره وخته دوام وکړ او په لړ کې یې پنځه تن عسکر ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول دغه راز دښمن ته ګڼ مالي زیان هم واوښت خو دقیقه کچه یې لا نه ده معلومه شوې د یاد ولایت د مرکز اړوند د زاړه میدان باندې چې د امریکایي اشغالګرو او داخلي غلام عسکرو ګډ مرکز دی د اسلامي امارت مجاهدینو توغندیز برید ترسره کړ د معلومات له مخې د برید په پایله کې دښمن ته تلفات واوښتل مګر دقیق شمېر یې لا نه دی معلوم شوی. د ننګرهار ولایت په خوږیاڼو کې ګډ دښمن د چاپې په مهال پنځه تنه کلیوال بندیان کړل. تېره شپه شاوخوا یوه بجه د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند نکلخیلو سیمه کې امریکایي اشغالګرو د داخلي غلام عسکرو په ملتیا د بې دفاع ملکي خلکو په کورونو وحشانه چاپې ووهلې. خبر وايي ګډ دښمن د چاپې په مهال د کورونو دروازې په بمونو والوزولې کورونه یې تلاشي کړل، خلک یې ووهل، شتمنۍ ورڅخه لوټ کړې او یو تن کلیوال یې سخت ژوبل کړ او پنځه تنه نور یې له ځان سره د بندیانو په توګه یوړل. په سید آباد کې د چاپي عسکر مجاهدینو ووژل خو دښمن یې په غچ کې دولس تنه کلیوال بندیان کړل. د میدان وردګ ولایت له سید آباد ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې تېره شپه شاوخوا دولس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند تنګي دره کې د دښمن چپه د مجاهدینو له کلک غبرګون سره مخ شوه. د خبر په اساس د دښمن یو عراده رنجر د مجاهدینو له لوري د ایښودل شوي ماین ښکار او په بشپړه توګه د اور خوراک شو. په رنجر کې سپاره عسکر ټول ووژل شول چې د رنجر بدنه او د وژل شویو عسکرو د جسدونو ټوټې لا هم په سیمه کې پرتې دي. خبر زیاتوي، وحشي دښمن د خپلو تلفاتو غچ د معمول په شان بیا هم له بې دفاع ملکیانو څخه واخیست. وحشي عسکرو د حضرت ګل په نوم کلیوال او یوه بل کلیوال کورونه په بمونو والوزول، خلک یې ووهل، یوه اراده شخصي موټر ته یې اور ورته کړ او دوولس تنه بې دفاع کلیوال یې له ځان سره د بندیانو په توګه یوړل. د فاریاب ولایت په لولاش کې د دښمن په بمبار کې دوه کورونه ویجاړ شول. د فاریاب ولایت د لولاش ولسوالۍ اړوند د قضات او چشمه سنګین په سیمه کې د یرغلګرو او مزدورانو الوتکو د ملکي خلکو په کورونو بمبار کړی چې له امله یې د ملکي خلکو دوه کورونه تخریب شول. د یاد ولایت د قیصار ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون ماسپښین درې نیمې بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د چچکتوي په سیمه کې یو تن مزدور اربکی د دراسکو په مټ وویشتل شو او یو بل ژوبل شو. همداراز د یادې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی عبدالرحیم د حمیدالله زوی د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو. د یاد ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ اړوند د یکتوت په سیمه کې پرون ماسپښین درې بجې یو تن د مزدورو کمانډویانو عسکر او یو اربکی د درسکو په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول د هرات ولایت په ګلران کې دوه پولیس او یو عسکر مجاهدینو ته تسلیم شول د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ اړوند د قلبرج په سیمه کې تیره ورځ د ګوډاګي ادارې درې تنه پولیس مجاهدینو ته تسلیم شول له سیمې نه زموږ همکار وایي، فضل احمد ولد نوراحمد، حمید ولد نوراحمد چې په سرحدي پولیسو کې یې دنده ترسره کوله او سردار ولد حاجي حیدر د غور ولایت د پسابند ولسوالۍ اوسېدونکی چې په اردو کې یې دنده ترسره کوله د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. د نورستان ولایت په نورګرام کې ګډ دښمن د چاپې په مهال څوارلس کلیوال بندیان کړل. تېره شپه ناوخته مهال د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اړوند لاټو کلا سیمه کې ګډ دښمن د ملکي خلکو په کورونو وحشانه چاپې ووهلې. خبر وايي وحشي دښمن د چاپې په مهال د کورونو دروازې ماتې کړې، کورونه یې تلاشي کړل، خلک یې ووهل، شتمنۍ ورڅخه لوټ کړې او په پای کې یې څوارلس تنه بې دفاع کلیوال له ځان سره د بندیانو په توګه یوړل. د بلخ ولایت په چاربولک کې یو اربکی ووژل شو. همداراز د یاد ولایت په چمتال ولسوالۍ کې یو تن اربکی مجاهدینو ته تسلیم شو. د کونړ ولایت په سرکاڼو کې په پوسته او د پولیسو په ټانک بریدونه ترسره شول. پرون غرمه شاوخوا یولس بجې د کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ اړوند ناوې سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته او د مزدورو عسکرو په ټانک د مجاهدینو له لوري بریدونه ترسره شول. د معلومات له مخې د بریدونو په لړ کې دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. د دایکندي ولایت په ګیزاب کې دوه تن اربکیان مجاهدینو ته تسلیم شول. د دایکندي ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اړوند د خلج کلي اوسېدونکي دوه تن اربکیان محمد ګل د عبدالحبیب زوی او محمد داود د عبدالرشید زوی پرون ماسپښین دوې بجې د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدین ته تسلیم شول. د یاد ولایت د کجران ولسوالۍ اړوند د مدیجي په سیمه کې د مزدور عسکرو په پلې ګزمه د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له امله یو تن مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو. د خبرونو پای. روس په ډیر غرور زموږ هیواد باندې تیرې وکړ روس په ډیر غرور زموږ هیواد باندې تیرې وکړ څومره مظلومان یې په سره اور باندې سیزلې دي موږ په ډیر تلوار د هغو سترګې راایستلې دي هر چا چې په بد نظر زموږ خواته کتلې دي موږ په ډیر تلوار د هغو سترګې راایستلې دي سات کی سات کی اوخ کی شراتوی دریابونه شول سات کی سات کی اوخ کی شراتوی دریابونه شول وګوره مسکو ته موجونه رسیدلې دي مونږ په ډېر تلوار به هغه سترګې راایستلې دي